لیک زموږ اورېدونکي حبیب الله رالیږلی پوښتنه کوي وایي که یو سړی بې اوداسه لمونځ وکړي یا قصدا وي یا سهوا وي په کافر کېږي او که نه حضراتو دغه چې په سهوه یې دا خو معاف دی چې فکر یې نه ده چې زه اودس لرم هغه یې اودس نه درلود او داسې ایر سوی دی لمونځ یې وکړي هو هغه لمونځ یې صحت نه لري اما په دغه سجده او لمانځه ګناهګاره هم نه دی ولې خو د ده په عقیده کې دی معذور سو دی دا ګمان کوي چې زما اودس ته هغه نه و نو په غلطي په خطایي یا په مردار جامل منځ کړي یا بې اودس هغه لمونځ یې صحت نه لري هغه قبول نه لري دا معنا چې بیا وروسته په ځان خبر سو چې فلانې لمونځ ما کړی دی هغه مې بیا اودسه کړی دی حتی که امام و د قوم و دا قوم ته یو لمونځ بیا اودسه ورکړي دا پر دې امام لازمه ده چې بیرته به هغه مقتدیانو خبروي چې ما تاسو ته هغه فلانې لمونځ بیا اودسه درکړی تاسو هغه لمونځ راوګرځوي حتی که په مراسلتو په ارسال د کاغذو چې کاغذ ورواستي هغه مقتدیانو ته خبر به ورکړي که نه د غاړې بندېږي او پاته عمدن مسئله چې یو سړی راولاړېږي دا لمونځ کوي بې اودس او په قصد یې کوي بیا نو د دغه سړي سه هغه پښتنه په کار د حضراتو دغه سړی چې بیا اودس لمونځ کوي سجده هم لګوي که داسې وي چې ځان مختوری بولي ځان ګناګاره بولي او دغه لمونځ حق په دغه حال کې نه بولي نو دا سړی ګناګاره دی او کافر نه دی او که د دا عقیده وه چې بې اودسه لمونځ روا دی العیاذ بالله څه چې ده بې اودسه روا ده پروا نه کوي لمونځ اودس ګر سره نه غواړي دا نو په څلور مذهبه کافر دی ولې اودس فریضه ده د لمانځه دپاره شرط اضافات شرط وفات المشروط نو دا لمونځ دی لمونځ نه دی لمونځ یې هیڅ اعتبار نه لري په شریعت کې دی معتبر بولي الله یې معتبر نه بولي دی معتبر بولي علیه السلام مبارک یې نه قبلي نه مني معتبر یې نه بولي دی وایي چې دی دا په معنا کې تکذیب دی د الله پاک و الله پاک ته نعوذ بالله دا سړی دروغجن وایي و علیه السلام مبارک ته دغسې نسبت کوي دروغجن یې بولي نو یو سړی چې تکذیب د خدای او د رسول کوي هغه کافر کېږي دغه سړی چې دا بیا اودس لمونځ حلال باله او د هغې عقیده او اودس یې فرض نه باله دا نو د اسلام وتلی بیا نو کافر دی او که داسې و چې عقیده د حرمت یې درلوده بد کار مې وکړي د عالم د شرمه دغه لمونځ یې وکړي بیا اودس دا ګناهګار دی فاسق دی اما کافر نو بیا نه ورته ویل کېږي والسلام